چې د فرعون سره سو شو هغه د دریاب کې سره د خپل قوم تبا او برباد شو ارسته چاته پاتې شو بنی اسرائیل ته دوی مواقع بیانې د تخفیف دنیوي د حضرت ابراهیم علی السلام وتلو اولو لا پیغمبره وتلو اولولا علیهم په دې خلکو په دې خپل مکی خلکو په دې مکی خلکو په دې خپل امت باندې اولولا څه شی په اولولا نبا ابراهیم خبر د حضرت ابراهیم علیه السلام نبا ابراهیم خبر د ابراهیم علیه السلام قصه د ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام دی دوی به وی زمونږ پلار او نیکه دا کار کړی دی او دا د پلار او نیکه کار کول دا به ځان له دلیل ګرځاو نو دلته کې ول دوه جواب ورکړي یو جواب دا د ابراهیم علی السلام نه دی چې پلار غلط کارونه کول داغه خلاف وکړو پلار او نیکه چې دې ځان د پر دلیل مګر زوي ک پلار دې په سم او خو خدا ک په غلطه او بس ونځي دویمه وجه د دې دا بیانې الک عرب استاد نیکه سوګ د ابراهیم دی او ابراهیم علی السلام وګوره د توحید سونه پابندو اس قال لابيه هغه وخت چې هغه وی خپل پلار ته وقومه او خپل قوم ته پلار ته وی خپل قوم ته وی د د پلارم بت پرستو قوم بت پرستو ما تعبدون دا څه شی دی چې تاسو عبادت کوئ ما تعبدون د څه شي تاسو عبادت کوئ دا بوتان چې پراته دي دا څه شی دی ما تعبدون د څه شي عبادت کوئ تاسو ټول روز ورته ولاړیو عبادت کو فنزلو نو همیشه یو منګه لها دغی بوتانو تا عاکفین ولاړو وی خا دا عبادت کوي او دون په شوق کوي نو سه خبر تاسو ته وتوای را مدد شو را مدد شه دی خپل بوتانو ته آوازونه کوي چې پلانی را په مدد شه پلانی را ورسېږه نو ولې دا ستاسو خبرې اوري هل یسمعونکم آیا دوی اوري ستاسو خبرې استدعونا په هغه وخت کې چې تاسو آوازونه کوي هغوی ته او ینفعونکم یا هغوی فایده رسوي تاسو ته که عبادت وکړئ نو په عبادت سره تاسو ته فایده رسوي او یدرون یا اغوی ضرر رسی تاسو ته که عبادت یو نه کې نو تاسو ته څه ضرر رسی څه وجه ده دا تاسو چې د دې عبادت کوئ دلیل د دې څه دی آیا ستاسو خبرې اوري تاسو ته څه فایده رسی تاسو ته څه ضرر رسی نو قالو هغوی ورته وی نه بل دلیل نشته خو زمونږ دپاره غټ دلیل څه دی چې زمونږ پلار او نیکه دا کار کړی دی قالو هغوی ورته جواب کې ووی بل وجدنا آباءنا بلکې مونږ موندلی دي پلاران زمونږ مشران زمونږ بل وجدنا بلکې مونږه موندلی دی آبا انا پلاران زمون کذالک یفعلون چې دا د قرنګ باغوی دا کار کو دا زمون د پلار او د نیکه طریقه ده او هغه زمون نه خپویدل قال ابراهيم عليه السلام وتوي افرئتم تاسو خبر راکې مالا دا تاسو چې د چا عبادت کوي لک خبر راکې سوجه ده سچل چې تاسو عبادت کوي فانهم یقینا دا تاسو معبودان عدو لی دا دشمنان دي زما دا تاسو معبودان چې تاسو د چا عبادت کوي دا زما دشمنان دي وی دوی به د الله عبادت کو خو سره به د بوتانو هم کو وی دا تاسو چې د چا عبادت کوي دا ټول زما دشمنان دي ا رب العالمین مې نه دي دشمن الا رب العالمین مگر دشمن نه دي زما اغه الله چې رب العالمین دی او سوال پیدا شو الکه د نورو ټولو سره د دشمنی ده او یو الله سره د دشمنی نشته دوستانه دی دا ولی وی دلیل دا غیشته کنه الذي هغه الله دا یو کارنامه دا ده چې خلقنی هغه زه پیدا کړی یم د نشنه شته کړی یم د عدم نه وجود تر اوسه خلقنی چې هغه زه پیدا کړی یم او فهو يهدين دق الله ما ته هدايت کوي یو دویم دلیل دا دی والذي او هغه الله یطعمونی چې هغه طعام را کوي ماته الکه دا غنم چې مونږ خورو دا چا پیدا کړی دي دا ټماټر چا پیدا کړی دي دا دنیا چا پیدا کړی ده والذي او هغه الله هو یطعمونی چې هغه طعام را کوي ماته و یسقین او هغه سکاک را کوي ما ته هغه په ما سکول کوي د اوبه او دارس دا دریشو او سلورم دا دی و اذا مرضتو کله چې زه بیمار شم کله چې زه بیمار شم نو بل څوک نه فهو نو دقه الله یشفین ما ته شفا را کوي فهو نوم دقه الله یشفین ما ته شفا را کوي والذي او هغه الله یمیتنی چې هغه به ما مړ کی او د پیغمبر مرګ او د مسلمان مرګ ګورې دا د الله د طرف نه یو تحفه لکه چې دا خو پیغام د جنت دی ثم یحیین او بیا به دغه الله ما را ژوندي کی یو والذي او هغه الله ا د رب العالمین کارنامې کمی دي اتمعو چې زه تم لرم ای یغفر لی چې الله به بخشش وکړي ماته هغه الله اتمعو واحد متکلم صیغه ده چې زه تما کوم ان یغفر لی چې هغه به بخنه وکړي ماته خطیئتی د ګناه زما یوم الدین پر ورځ د قیامت د دغه الله نه مې دغه دی چې الله به ماته مغفرت د ګناهونو زما وکړي د جلالین په حشه کې د اعتراض کړی دی چې ابراهیم علی السلام خو پیغمبر دی پیغمبر څنګه دغه ګناونه چرته چې وی د الله نه متما ده چې الله به ما ته مغفرت وکړي نو هلته جواب دا کوي چې تواضعان دا نیکان نه دي په دوی کې بې اندازې تواضع وي پیغمبر ټیک ده چې ګناه نه پاکي زمونږ پیغمبر علیه السلام د ګناه نه سو پاکو لیکن تواضع پکې دومره وه چې د کتبه وی غټ ګناګار دی استغفار به سونه وی سارو بیګی به استغفار وی نو دا ټکی دی کوي تواضعا اظهار د عاجزۍ کوي کله نه کله سړی داسې بزرګانو ته ورشي او دوی کې هغه کوم عاجزي وي او تواضع وي بې اندازې ده ښه یو ځل ډېر لوی بزرګ دی ډېر نغه دی د دې باړې په روډ دی دلته زموږ یو ملګری و هغه ماته وی کړي خوښه یې زه به یو سره میلاو کم نو بیا جی سه په مکه کې یو مدینه کې منوره کې یو سړی دی هغه د ته ویلو چې نه غپلانی سره ملاو شو خو ملاویدل وسره دغه دی سخت دی ګران دی ما د ته وی چې ما ته خپلته یو سړی ویلی دی بیا هغه ته مو وی جمرو دیو هغه بیا مونږه بوتلو د جی سه بمو چې لاړو راووته چې راووته اوس ما نه پیژن ما سره خبرې هم کولې هر څه مې کولې خو پیژندی مې نه چې دا دغه دی دا عجز او دغه دی نه دا چې دا عالم دی او نه دا چې دا پیر دی او بې اندازې ساده پاده جامې او ساده پاده خبرې نو ما وی دا بزرګانو له چې تاسو ورشي نو هغه داسې ځان جوړ کړي لکه ته به وې د ګناګار او غټ ګناګار دی عجزي پکې ډیر عجیب سړی دی خان ربي بیا دې دا توجه خلکو ته ودا کابر ندی او پیغمبران دوی د طرف ته توجه وی خلا کله الله طرف ته توجه شي کله د الله بندگانو ته توجه شي الله ته توجه کوي ربي حبلي ای زما ربا ترو بخی ماتا حکمن علم رب د دین علم را تراکی و الحقنی او پیوس کې ما بالصالحین د نیکانو سره وجعل لی او رب ته وګرځې زما د پاره لسان صدق صفت د رښتیاو لسان جبه ته وایي دلته مراد دی الفاظ او کلمات یا الله وګرځې زما د پاره لسان صدق هغه دی صفت د رښتیاو فی الاخرین پرستنو خلکو کې چې رب دسی اعمال وکما چې اخری خلک زما به صفت کوي دسی اعمال نکم چې اخری خلک زما بد وي وجعلنی یا الله ما ته وګرځه من ورثه جنت النعیم د وارثانو د جنت د نعمتونو د دې نه مې وګرځې واغفر لابي او رب ته بخشش وکړي زما پلار ته انه یقینا زما دا پلار چې دی کان من الدوالین هغه دی د ګمراونه الکه کافر له بخنه غختل جایز دی کنه وی کافر چې ژوندی وي نو بخنه ولا غواړي ښه خدای غټ غټ کافران دي یاره به دې پلانی ته بخشش وکي مطلب دا د ایمان نصیب کی اک چې پوه شو چې دا مړ کافر شو بیا نه ولا تخزنی او یا الله تمام شرمه یوم یبعثون هغه ورځ چې دا خلک روچت شي د قبرونو نه ربه د قیامت پر ورځ مې مشرمه چې ملائکو زما پلار نیولی او جهنم ته بوزي الکه دا د قیامت ورځ څنګه ده یوم دا یو ورځ ده لا ينفع مال چې فایده به ونه رسي بنی آدم ته مال د قیامت پر ورځ به مال بنی آدم ته فایده ونه رسي ولا بنونا او نه زامنه په قیامت کې نه د سړی په کار مال راځي نه د سړی په کار اولاد راځي الا من مگر مال او زامن دا غچا ات الله چې هغه راتلې کړي وي الله ته بقلب سلیم په زړه روغ باندې کم سړی چې پر ورځ د قیامت الله ته راتلې کړي په روغ زړه داسې زړه راوړي چې د ایمان نه ډک د کفر او د شرک نه خالی نو دقسې سړی چې دی مال به ورته هم فایده رسوي او زامن به ورته هم فایده رسوي الا من مګر مال او زامن د هغه چا اتی الله چې هغه راتله کړي الله ته بقلب سلیم په زړه روغ و ازلفت الجنتو په میدان حشر کې و ازلفت الجنتو رانیزدې بکړی شي جنت للمتقین د پاره د پرهیزګارانو دا دیندار خلک نه دي استاد بوي یو کس به بل ته وي یا لکه زمونږ آغا زیدې داسې جنت بخکاری وبرزت الجحیم او راخکاره بشي جهنم للغاوین د پاره د گمراه او د ملائکه به ته وي یغټ سرو اغم زید جهنم وقیل لهم او بویل شي د کافر ته چې تاسو خو بخپل بوتانو ته دغه اوازونه کول شي را ورسېګا نو منډه کنه اوسم وته وایې اے نما اینما چرته دی هغه معبودان کنتم تعبدون چې تاسو به عبادت کو من دون الله بغیر د الله نه هل ينصرونکم ایا غوی بستاسو امدادو کی او ينتصرون یا به په خپل ځان خلاص کی فکبکبو نو هغوی به الټه وغورځول شي فکبکبو نو هغوی به کبکبو دې ته وایي چې دا سر یې لاندې شي او خپې پې د پاسه وي نو الټه به وغورځول شي دوی فیها په دغه جهنم کې هم دا معبودان د دوی چې دا دوی به ورته خدایان وي والغاوون او هغه ګمراه ګمراه څوک او مشرکان و جنود ابلیس او لخکر د شیطان اجمعون ټول قالو نو او به وی دا جهنمیان وهم فیها او دوی به په دې جهنم کې یختصمون جګړې کوي مشران به د کشرانو سره کوي او کشران به د مشرانو سره کوي سبا وی تالله قسم په الله ان كنا یقینا ومنګه لفی ضلال مبین په گمراه اخکارا کې عربم پر خودو او راتلو د کانو عبادت هم کو او راتلو د ونو عبادت هم کو اذ نسویکم هغه وخت کې چې موږ برابرولې تاسو د خپل خدایانو ته به وایي هغه وخت کې چې موږ برابرولې تاسو په عبادت کې د چا سره به رب العالمین د رب العالمین سره بیا به وای دا موږ د خپل مشرانو کافرو دغه کړیو خراب کړیو وما ادولنا او نو گمراه کړی موږ لا الا المجرمون مگر د مجرمانو دا زمونږ غلط مشران شو دوی فما لنا نشته دی زمونږ د پاره من شافعین سفارش کوونکی د مسلمانانو ګناګارو د پاره به استاد سه بغپ لګاو د سفارشانو لخکری به لخکری دا پیغمبران به دا ملائکه به دا قران به او دا زمکه به ول دغه کوي او دا رنګ چې د مؤمنان به مؤمنانو لکوي لیکن دوی د پاره به اسنی ولا حمیم ولا صدیق حمیم او نه دوست قریب نه دوست قریب حمیم هغه دوست وی چې ستا په خفګان هغه غوسه کیږي نو سبا وی فلو ان لنا دلته د جلالین په حاشیه کې یو عجیبه نکته بیانوي وی چې د سفارشانو خبره رااله نو جمع استعمالی شافعین خو چې د خالص دوست خبره رااله نو مفرد استعمالی وای ځکه د سړی د پاره سفارشیان ډیری خو ګوره دوستان د زړه دوست هغه کمی نو ځکه دلته مفرد راوړو ولا صدیق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 دعاګانو دپاره ویلي دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې چېرته یې بار ملک الله دې د هغوی کامیابي نصیب وګرځوي الله دې کامیاب خپل وطن ته راولي صلی الله علیه